مصنف رحمت الله علیه انواع د حدیث ضعیف ذکر کړل په اعتبار د انقطاع فی الاسناد سره بیا انواع د ضعیف په اعتبار د مخالفت سره بیا دریم نمبر د ضعیف انواع او اقسام ذکر کړل چې په هغې کې تعلیل او ضعف راغلی په علل قادحه او سره نو کله چې د هغې نه فارغ شو اوس هغه طرق ذکر کوي چې په هغې سره د ضعیف حدیث تقویت راځي اگر چې اجمالا مخکې ذکر شوي وو چې کوم قسم د ضعیف تقویت قبلی او کوم نه قبلی نو د هغې دپاره چې کومه طریقه ده چې هغې له اعتبار وی او بیا د هغې لاندې متابعات او شواهد راځي دا ذکر کوي صفحه د 186 نمبر مصنف رحمت الله علیه وی الاعتبار لمعرفة المتابعات والشواهد د شواهدو او متابعاتو د پیجندو د پاره اعتبار اعتبار په معنا د اختبار راځي مصنف رحمت الله علیه د اعتبار بیا د متابع او د شاهد دغه ذکر کوي تفصیل ذکر کوي داغي تعریف تعریف ذکر کوي وی المراد بالاعتبار اذا اتيت الى حديث لبعض الرواه د بعضی راویانو حدیث له چې ته راتللو کې واردت ان تعرف حاله او ستا دا اراده وي چې زه د دې حالت وپېژنم هل هو حدیث قد تفرد بروايته هذا الراوي ام قد شارکه غیره فيه چې آیا دا راوی په دې باندې متفرد شوه دی کنه په دې روایت کې ورسره بل راویم شریک دی دارنګه ددې نه علاوه چې نور کوم د سنت دواوین او کتابونه دي په هغې کې وګوري چې د دې کم طرق دي کم اسانی دي دي کې تکشف لک ذالک د دې لپاره چې تاله دا خبره سرګند شي چې آیا دا راوی په دې روایت متفرد دی کنه بل څوک ور سره پکې شریک شته هذا ما يسمى بالاعتبار نو دې له اعتبار وایي دا کوم هیئت د توسل چې دی الی المتابعات والشواهد دی له اعتبار وای دا تا چې کوم ځان وکړولو کوم هیئت دی اختیار کو او په کومه لار دی متابع او شاهد له ځان ورسولو امام سیوطي رحمت الله علیه بلکې امام عراقي رحمت الله علیه په الفیه کې وایي وی الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل اعتبار دی لوي چې ته د حدیث طرق ولټه چې آیا د دې راوي سره په روایت کې بل څوک مرګري شوی دی کنه قال الحافظ العراقي امام عراقي رحمت الله عليه په شرح التبصره والتذکره کې ویلي دي هل شارکه فی ذلک الحدیث لیعرف هل شارکه فی ذلک الحدیث راو غیره فرواه عن شیخه ام لا دې د پاره چې دا خبره معلومه شي چې د دې حدیث په روایت کې د دې راوي سره بل څوک مرګري شوی دی د د د شیخ نه دا روایت نقل کړه کنا وقال ابن الناس ابن ناصر الدين چې د حدیث اسانید ته داغه تتبع او تلاش وکي د جوامع او مسانید او اجزاء حدیثیونه لذلك الحديث الذي يظن انه فرد د دغه حدیث د پاره په کم باندې چې دا ګمان کیږي چې دا حدیث فرد دی د فرد تعریف مخکې شوی یعنی یو راوی په دې متفرد شوی بل چا روایت نه دی کړی ليعلم چې دا خبره معلومه شي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د حافظ ابن صلاح رحمت الله علیه انتقاد کړي په دې قول کې هغه مؤاخذه کړي چې غویلی معرفه الاعتبار والمتابعات والشواهد دا عنوان په مقدمه او معرفه علوم الحديث کې ایخه بقوله دا انتقاد او مؤاخذه په کوم قول کړي حافظ ابن حجر هغه ویلي ان هذا التعبير يوهم ان الاعتبار قسيم للمتابعه والشاهد دا کوم تعبیر چې حافظ ابن صلاح ذکر کړي نو دا خو وهم لدا خبره راولي چې دا اعتبار د متابعت او د شاهد د پاره یو قسم شي درې قسمه دي شي اعتبار ځان له قسم متابع ځان له قسم شاهد ځان له قسم الان کې خبره داسې نه ده اعتبار څه شي ده دا هغه هيئت او طریق د چې په دې سره ته متابع او شاهد لور رسي وی وليس كذلك خبره خدا سي نه ده لکه څنګه چې خیال لرازي بل هو هيئه التوصل اليهما دا اعتبار دا ده دا هغه هيئت ده چې ته ورسي د متابع او شاهد له دا وپېژني وعلى هذا فكان حق العبارة ان يقول حافظ ابن حجر وی بنا بر دی غوره عبارت داو چې حافظ ابن صلاح ویلی وی چې معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد پیجندل د اعتبار او علت معرفتهما یا د دې دواړو د معرفت غ علت او سبب پیجندل دي وليس قسيما لهما دا اعتبار د دې لپاره قسیم نه نه لعدم اندراج الثلاثه تحت امر واحد ځکه دا درې واړه د یو امر لاندې نه داخليږي چې ګني اعتبار متابع او شاهد دې د یو قسم لاندې راشي فإن التقسیم هو اصل تقسیم داسې دی ضم القیود المتباینه او المتخالفه الى القسم تقسیم داسې وي چې قیود متباینه چې د یو بل نه جدا دي د یو بل سره مخالف دي یو قسم لري راجمه کې يتبين حال ذلك الحديث او ته نظر وکې پاغې کې چې حالت د دې حدیث تعالی زرګن شي هل زبه توروي على وجه واحد چې آیا دا حدیث د دې ضبط کړه شوی دی روایت کړه شوی په یو سند باندې ام انه قد حدث فيه اختلاف واختلال کنه په دې کې اختلاف او اختلال راغلی دی وبذلک ندرک اهمیت جمع طرق الحدیث الواحد نو په دې سره موږ له دا ادراک حاصلېږي چې د طرق الحديث د جمع اهمیت څه دی ونستحضر في الاذهان او موږ په ذهنونو کې حاضرو تلك المقولة العظيمة لعلي بن المديني رحمه الله تعالى اغه عظيمه مقوله د علي بن المديني چې مخکې ذکر شو الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه د حدیث د باب نه مراد څه شی د حدیث د حدیث طرق او اسانید چې ټول راجم نه کړ نو تعالی دا غي خطا او ثواب نه معلومیږي خطا او ثواب باندې بالا پويږي چې ټول طرق راجم کی نو دا مقصد د اعتبار دی چې په حدیث کې تعالی دا سرګند شي چې په دې کې دا راوی په ثواب باندې ده کنه خدای پکې واقع شوی ده ان يوافق راوي الحديث فيما نقله راو آخر عن شيخه او عن من فوقه چې د حدیث کم راوي دی چې د هغه موافقت په دغه روایت کې یو بل راوي مو کی یا د د شیخ نه یا د شیخ نه بر چې کم طبقات دی پاغي کې د چې د کم استاد نه دا روایت نقل کړي نو هم دغه استاد نبل راویم دا روایت نقل کی وروسته به ذکر شي دی له متابعت تامه وي او کنه د کوم استاد نه روایت نقل کړي دا غنه نه داغه د شیخ او شیخ نه یا د بر طبقاتو نه بل راوی د روایت نقل کی نو دی له متابعت قاصره وي نو تعریف څه شو مجيء الحديث موافقا لحديث آخر په اسانو الفاظو کې چې دا حدیث ددې موافق بل حديث راشي موافق په لفظ يا معنا کې خو سره ددې نه چې صحابي به متحد وي که صحابي مختلف شو نو بیا ورله متابع نه وي بیا ورله شاهد وي قال الحافظ ابن حجر والفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع وي فرد نسبي کچرتا د اغي یو موافق بل سو کوم موجود چې دا روایت کړي پس د هغې نه چې دا ګمان په یو فرد باندې شوی چې راوی په دې متفرد د بل څوک نشته او بیا د تتبع او تالاش نه پستا بل راوی مکتو چې دغه روایت نقل کړي فهو المتابع نو دی له متابع وي دا اوس د اهل علم او اقوال د متابع په تعریف کې ذکر کړي چې حافظ ابن حجر دا تعریف کړي قال الحافظ العراقي حافظ عراقي دا تعریف کړي ان شارك الراوي احد ممن يعتبر بحديثه که چرته د دی راوی سره په روایت کې شریک شو بل هغه څوک چې داغه حدیث معتبر وي يعتبر حدیثه معنا څه ده اي يصلح ان يخرج حديثه للاعتبار به والاستشهاد به چې پاغه کې دا صلاحيت وي چې دا حدیث ته د اعتبار یا د استشهاد د پاره ذکر کړي شي تخریج دی وکړي شي رستو د اعتبار ذکر کو چې اعتبار سلوي فيسمى د اعتبار ذکر خو مخکې وشو خو کله اهل علم په د رجالو په دغه کې دا ذکر کوي تراجمو کې فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به د فلاني راوي دا روایت د اعتبار د پاره ذکر کول شي یعنی نفس الامر کې دی ضعیف دی خو د بل ضعیف سره چې یو ځای کې نو په لږ قوت پکې پیدا کیږي نو فيسمى حديث هذا الذي شاركه تابعا نو د دې سړي چې دا کوم مشارکت د مخکیني سره کړی دی د حدیث له تابع وایي، وان لم تجد احدا تابعه علیه عن شیخه فانظر، که چېرته څوک دې ونه موندل چې د ده د دې شیخ نه یې متابعت کړی نو بیا وګوره هل تابع احد شیخ شیخه فرواه متابعا له ام لا، په بره طبقاتو کې وګوره چه شیخ الشیخ نه روایت کړی دی متابع شته که نه ان وجدت احدا تابع شیخ شیخه علیه فرواه کما رواه فسمه ایضا تابعا که داسې راوی دی ومونتو چې د د شیخ الشیخ متابعت کړی وي د شیخ الشیخ نه دا روایت نقل کړی یا بر طبقاتونه نو داسې روایت نقل کړی لکه څنګه چې دی بل راوی نقل کړی نو دی لم تابع وي خو اول له سوي متابعت تامه وي دویم له قاصره وکلامه هذا لکه رستو مثال نه ان شاء الله دا خبره واضحه شي وكلامه هذا د حافظ عراقي دا کلام چې دی يتضمن ان من المتابعه ما تكون للراوي نفسه چې په متابعت کې یو هغه قسم دی چې د دی راوي په خپل وي یعنی د چې د کوم استاد نه روایت نقل کړي نو د دې د استاد نه دابل راوی روایت نقل کوي ومنها ما تكون لشيخه او من هو فوقه او په دې کې یو قسم اغم دی چې هغه د شیخ د پاره د دې شیخ د شیخ نه روایت نقل کړي وي یا د بره طبقاتونه وعلى هذا يمكن تقسيم المتابعه الى قسمين بنا بر دې ممکن ده چې د متابعت تقسیم د دوو قسمونو لوشي المتابعه التامه يو له متابعت تامه وي وهي ان تحصل الموافقه للراوي نفسه متابعت تامه دی لوي چې حاصل شي موافقت د نفس راوي لا لکه ما یو روایت د خپل استاد مثلا زید نه نقل کړی دی دغه روایت تم د دې زید نه نقل کی نو دی لوی متابعت تامه تا زما د روایت متابعت وکړو په متابعت تامه سره او کنه ما د زید نه نقل کړي زید د عمر نه نقل کړي دی نو ته خو د زید نه د روایت نه نقل کې خوستا یو استاد دی چې د زید نه نقل کوي هغه د عمر نه نو زاو ته په عمر کې شریک شو دی له متابعت قاصره وای المتابعه القاصره او الناقصه وهي ان تحصل الموافقة لشيخه فمن فوقه چې دا موافقت د شیخ د پاره یا داغه نه د بره طبقه د پاره واما الشاهد هر چې شاهد دی فهو ان يروى ذلك الحديث عن صحابي اخر چې دا حدیث روایت شي د بل صحابي نه او دغه حدیث په دې لفظ سره یا په دې معنا سره د بل صحابي نه راغی نو بیا ورله شاهد وایي هذا وقد تسمى المتابعه شاهدا دا مخکې وی چې کوم خبره ذکر شو دا خو اصطلاح د اصل دی خو کله کله د متابعت له شاهد وي وکذا العكس کله د دې عکس کیږي تابع له شاهد له متابع وي بحيث يسمى الشاهد متابعه شاهد له متابعت وي وبعضهم خص المتابعه بما كان باللفظ بعض اهل علم متابعت خاص کړی دی چې کله الفاظو کې مطابقت وي چې الفاظ د حدیث یو شانتی وي نو هغه له متابعت وي ولو جاء من صحابي آخر اگر که صحابي مختلف شي والشاهد بما جاء عن صحابي آخر بالمعنى او شاهد سلوي چې دا روایت د بل صحابي نه راغلی وي الفاظ جدا وي روایت بالمعنى وي معنا د دواړو یو وي نو بیا ورله شاهد وي وذهب الحافظ ابن حجر الى ان المتابعه لا اقتصار فيها على اللفظ حافظ ابن حجر وی چې متابعت کې دا اقتصار نشته چې صرف لفظ به یوي بل لو جاءت بالمعنى لكفت که روایت د دې د معنا په شان راغلی وي نو دا کافی دی لكنها مختصه بكونها من روايه ذلك الصحابي دا اختصاص پکې د شي صحابي به یوي صحابي چې یوي نو د حدیث الفاظ کې یو شانتي وي او کنا معنا یی یو شانتی وی نو دی له متابعت وایی خو چی صحابی بدل شو نو بیا ورله شاهد وایی وان وجد ذلك الحديث عن صحابي آخر بلفظه او معناه فهو شاهد ابن حجر رحمت الله علیه وی کدا حدیث د بل صحابي نه راغی برابر خبره ده که په لفظ سره راغلی وي که په معنا سره راغلی نو بیا شاهد ده فالافتراق اذا بالصحابي فقط نو د حافظ په نسبت باندې دا افتراق په صحابي کې دی فقط فكل ما جاء عن ذاك الصحابي فتابع او او عن غيره فشاهد نو هر حدیث چې دغه صحابي نه راغلی وي نو دا تابع دی او که صحابي بدل شو نو شاهد دی ثم ذكر بانه يطلق احدهما على الاخر وبالعكس والامر فيه سهل بیا حافظ ابن حجر دا ذکر کړي چې کله اطلاق د دې یو په بل باندې کیږي شاهد له متابعت وایي متابعت له شاهد وایي والامر فيه سهل وی خبره په دې کې اسانه ده ډېر تشدد پکې نشته وعلق الملا علي قاري على قوله والامر فيه سهل حافظ ابن حجر چې دا عبارت ویل چې الامر فيه سهل په دې باندې ملا علي قاري رحمت الله علیه په شرح د شرح النخبه کې دا تعلیق کړی دی چې لأن المقصود الذي هو التقوية حاصل بكل منهما سمي سواء سمي متابعا او شاهدا ځکه وای مقصود په دې دواړو باندې حاصلېږي مقصود څه شی د تقویت حدیث لا برابر خبره ده کته ورلنوم د متابع کې دي که د شاهد کې دي چې د یو حدیث د پاره متابعات او شواهد موجود شول نو سکیږي تقویه په ورله ملاویږي هغه کې قوت را دي بحيث يرتقي الحديث الى درجه اعلى من الدرجه التي هو عليها په دې حیثیت باندې چې دا حدیث بر مرتبه لوخي دا غ مرتبه نه چې د دې متابعت نمخ کې څنګه وو فما كان في درجه الضعف اليسير ارتقى الى درجه الحسن لغيره که د متابعت او د شاهد نه مخکې یو حدیث ضعف یسیر پکې و نو دې سره هغه درجه د حسن لغیره لو خیږي وما كان حسنا لغیره ارتقى الى درجه الحسن لذاته که مخکې حسن لغیره نو ترکیو کې هغه درجه د حسن لذاته لا وما كان حسنا لذاته ارتقى الى درجه الصحيح لغيره او که حسن لذاته عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون لا تسوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين مياش ويد النهيش نه هیڅ نو تاسو تراغ روزه کوي مچ میاش او اختر کوی مه چی میاش مو لیدلی نی که چرته په تاسو باندی وریس شو دا میاش در باندی پټه شوه نو بیا دیرش ورځی پوره کړی وذكر الحافظ ابن حجر ان الحديث المذكور في جميع المؤطئات عن مالك بهذا الاسناد حافظ ابن حجر ذکر کړی دی په النکت او نزهه النظر کې چې دا مذکوره حدیث په ټول مؤطئاتو کې د امام مالک رحمت الله علیه نه په دې سند باندې په دې لفظ راغلی فإن غم عليكم فقدروا له که چرته په تاسو باندې دا میاش پټه شوه نو تاسو اندازه ولګوئ دی له وظن قوم أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالك وليس الأمر كذلك وای بعضی خلکو دا ګمان کړ چې امام شافعي رحمت الله علیه د امام مالک نه په دې حدیث او په دې لفظ باندې متفرد شوی خوی خبره داسی نه ده حافظ ابن حجر وایی ثم بین المتابعات والشواهد علی نحو ما فی التشجیر التالی وایی بیا متابعات او شواهد ذکر کړی لکه څنګه چې په دې لاندې شجره او نقشه کې دی چې الشهر 29 د نبی صلی الله علیه وسلم نه د دې روایت نقل کړي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بیا په دې کې درې شاګردان دي یو د عبد الله ابن دینار او بل دی نافع او دریم دی محمد ابن زید عاصم ابن محمد ابن زید د خپل پلار نه روایت نقل کین د ابن عمر صاحب شاګرد محمد ابن زید د عبد الله ابن دینار شاګرد بیا امام مالک رحمه الله د امام مالک نه امام شافعي په کتاب الام کې دا حدیث نقل کړي الشافعي داسي ګوره الشافعي عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر مرفوعا نو بعض خلکو دا ګمان کړ چې امام شافعي رحمت الله علیه په دې متفرد شوی بل چا دا روایت نه دی کړی خو صحیح البخاری کې امام بخاری رحمت الله علیه د عبد الله ابن مسلمه القعنبي په سند باندې دا حدیث روایت کړی دی چې هغه هم د امام مالک نه روایت کوي نو د عبد الله ابن مسلمه القعنبي څه شه ده متابعت تامه ده د امام شافعي رحمت الله علیه لپاره ځکه د امام شافعي استاد هم امام مالک دی او د عبد الله ابن مسلمه استاد هم په دې کې امام مالک دی نو دا متابعت تامه شو او بل طرف لا نافع چې دا روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه نقل کړي د نافع نه دا روایت نقل کړي عبید الله ابن عمر العمری امام مسلم په خپل صحیح کې دا روایت راوړی دا نافع د امام شافعي د فارسه شه دی یا دا عبید الله ابن عمر د امام شافعي لپاره متابعت قاصره ده چې د په استاد کې خور سره نه د مرګره شوی نه په استاد ول استاد کې مرګره ده خو په بره طبقاتو کې د ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت نقل کړي نو نافع او محمد ابن زید دا د امام شافعی رحمت الله علیه د پاره څه شی دی متابعت قاصره ده او دا حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما نم راغله نو دا شاهد بل لفظ دی په دې الفاظ سره په دې معنا سره د ابو هريره رضی الله عنه نم راغله نو غ شاهد بل معنا د ځکه صحابي جدا شو پوه په دې مثال باندې اوس بل یو عنوان ذکر کوي مصنف رحمت الله علیه وای ما یغتفر من الضعف فی باب المتابعات والشواهد وما لا یغتفر کم ضعف په باب د متابعات او شواهدو کې اهل علم پاره کې تسامح کړي ویل دي چې دا جایز دی او کم جایز نه دی اغتفار نه مراد څه شی دی جواز چې کم پکې چلول دي چې بس چلیږي په دې باب کې او کم قابل قبول نه دی مخکې ذکر شوی او ان شاء الله رستو بم راشي چې یو د کذاب یو د متهم بالکذب کذاب هغه چاله وي چې داغه نه دا ثابت شوی چې په احادیثو کې دروغ ویل دي نو دی بیا په صيغه د مبالغه سره د دنه اهل علم تعبیر کوي چې فلان کذاب وضاع او په کلام الناس کې چې دروغ وي خدا ني ثابت چې په احادیثو کې دروغ ویل کنا نو غلب اهل علم المتهم بالکذب چې دی په کلام الناس کې دروغ وایي نو دا ګمان پې کېږي چې په احادیثو کې هم دروغ وایي که غیر المتهم بالکذب چې یو راوي متهم بالکذب نه وي وسيء الحفظ ونحوهما لکه سيء الحفظ او د دې په شانته شو دی لسوي ضعیف معتبر وایي ما لا يغتفر في الاصول دا هغه دي چې د دې اغتفار په اصولو کې نه کېږي په اصولو کې د دې روایت نشر اغسته خو په متابعات او شواهدو کې د دې روایت معتبر دی قال الحافظ ابن الصلاح اوس د ابن صلاح رحمت الله علیه کول ذکر کوي وي ثم علم انه قد يدخل في باب المتابعه والاستشهاد روايه من لا يحتج بحديثه وحده په باب د متابعت او استشهاد کې روایت د هغه چام داخليږي چې یوازې دا غ روایت قابل حجت ني بل يكون معدودا في الضعفاء بلکې دی معدود في الضعفاء وي چې دا ضعيف راوي دی وي وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد په کتاب د بخاري او مسلم کې یو جماعت د ضعفا وشته چې غي د دې روایت په متابعات او شواهدو کې وروړي په اصولو کې د دې روایت نه ذکر کوي عموما امام مسلم رحمت الله علیه اصول په صدر الباب کې ذکر کوي یو باب چې ذکر کوي اگر چې هغه خو ابواب نه دي منعقد کړي خو احادیث په ابواب تقسیم کړي د احادیث د تقسیم نه پته لګي چې ګوره دې ده کې اوس د کتاب الصلات مثلا د فاتحه احادیث راړي بیا ورپسې د رکوع غراړي نو باب نه د منعقد کړي خو د احادیث ترتیب دا سې چې داغي نه معلومیږي چې په مستقل عنوان باندې غا احادیث راړي نو اولنې حدیث چې په باب کې کم ذکر کړي نو دا د امام مسلم رحمة الله عليه په اصولو کي وي، د دې نه وروسته لاندي احاديث چي راوړي يا بيا په متابعاتو او شواهدو کي وي نو په هغه کي کله هغه شرطونه نه وي کوم چي په اصولو کي وي. ابن صلاح وي وليس كل ضعيف يصلح ذلك هر ضعيف غوره د دې لپاره په هغه کي دا صلاحيت نشته چې هغه به ته په متابعاتو او شواهدو کې راړې ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء د دې وجنه امام دارقطني او د دنه علاوه نور اهل علم په ضعفاو کې دا تقسیم کوي چې کله تراجم ذکر کوي فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به فلانه معتبر به دی او فلانه غیر معتبر به دی مقصد سوي چې د خو ضعیف روایت به یوازې ضعیف وي خو د بل سره چې د ده روايت ضم کړي او انضمام يې د بل د روايت سره راشي نو بيا پکې قوت پيدا کېږي دا د ابن صلاح رحمت الله علیه قول د استشهاد د پاره ذکر کو اوس وی وقال النووي او امام نووي رحمت الله علیه ویلي واعلم انه يدخل في المتابعات والاستشهاد روايه بعض الضعفاء په باب د متابعات او استشهاد کې روایت د بعض ضعفا هم داخليږي ولا يصلح لذلك كل كل ضعيف د دې لپاره هر ضعیف کې صلاحیت نشته، وانما یفعلون هذا لکون التابع لا اعتماد علیه، اهل علم دا کار کوي چې معتبر به کله راړي د دې وجې نه چې تابع باندې اعتماد نه وي وانما الاعتماد على من قبله اعتماد پاغه چا چې دنه مخ کې دی نو دا ضعیف یسیر چې د بل ضعیف یسیر سره شي قوت پکې پیدا شي وتعقبه السخاوي بقوله امام سخاوي په تعقب او مؤاخذه کړي په امام نووي ویلا انحصار له فی هذا انحصار پدې کې نشته بل قد يكون كل من المتابع والمتابع لا اعتماد عليه وای تا خدا ذکر کل چې پدې تابع به اعتماد نیه دا حصر په تابع کې مراوله کله په متابع متابع او متابع دواړو باندې اعتماد نیه وازیه فباجتماعهما تحصل القوه دا دواړه چې جمع شي د دې تسامح هم کیږي د کم تسامح چې په اصولو کې نه کیږي خو په باب د متابعاتو کې کیږي لکه څنګه په صحیحین و غیره کې راغلي دي ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الكرماني قال ابن حجر صاحب د امام کرمانی نه په فتح الباری کې نقل کړي چې غ فرمایلی هذه الروايه وان كانت عن مجهول یو روایت ذکر کی بیا وای دا روایت اگر چې د مجهول راوی نه دی لکنها متابعه لیکن دا په باب د متابعت کې دی ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الاصول نو په متابعت کې وي تسامح کیږي د هغه څه چې دا غي تسامح په اصول کې نه کیږي نو روایت اگر چې د مجهول نه دی خو چون کې په باب د متابعاتو کې راغله ده نو امام کرماني ویلي دي چې دا په دې کې تسامح ده او په اصول کې دا تسامح ني قال الحافظ قلت وهذا صحيح حافظ ابن حجر وی دا کرماني چې کوم خبره کړې دا صحیح ده چې باب د متابعاتو کې اغتفار راځي او په باب د اصولو کې دغه اغتفار ني په دې باب کې اساسي دوه قاعده اهل علم ذکر کړې دي چې کوم روایت پاغه کې دا صلاحیت شته چې د دې د اعتبار قابل وګرځي او په کوم کې دا صلاحیت نشته نو د دې قاعده بنیاد د دې باب چې دی وي په دوو اساسي اصول او قاعده باندې دی اولنې قاعده ذهن نشین کول پکار دی چې اهل علم ذکر کړي چې د خطا محتمل او د خطا راجح په منځ کې فرق دی یو خطا محتمل ده او بل خطا راجح ده نو هغه حدیث چې په هغې کې دا احتمال وي چې ده کې دې خطا راغلي وي او دا احتمال هم پکې وي چې نه دا روایت دې ثواب وي خطا دې پکې ني نو دی په باب د اعتبار کې قبلول شي اهل علم دا په باب د اعتبار کې د صلاحیت قابل ګڼي او په کوم روایت کې چې دا راجح ګرځول شوی د چې خطا په دې کې محتمل نه ده بلکې خطا راجح ده مونږ لدا راجح سرګند شوی چې په دې کې خطا راغلی ده جانب د اصابت چې ده په هغې کې قوي نه وي جانب د خطا په کې قوي وي نو دا صلاحیت په باب د اعتبار کې نه لري د خطا محتمل مثال بسنګي لکه یو حدیث کې ارسال راغلی دا ممکن ده چې دا د موصول وي خو بعض راویانو مرسل ذکر کړی دی یا د دې پرواتو کې یو سیء الحفظ وي نو دا خطا یې محتمل شو دواړه امکانات پکې شته کېدای شي دا سیء الحفظ خطا شوی کېدای شي د ثواب له رسېدلی کېدای شي دا مرسل په جانب ثواب باندې وي کېدای شي دا چا چې وصل د حدیث کړی دی د په جانب ثواب باندې وي او مثال د خطا راجح بسیه رجحان بیا اهل علم ذکر کړي چې په دوو سيزونو سره راځي د یو تعلق د راوي سره د بل د روایت سره د راوي سره تعلق دا دی چې راوي چې په کوم روایت باندې متفرد شوی نو د د ضعف شدید وی یا د کذب د وجه چې دا راوی کذاب دی یا متهم بالکذب دی یا شدید الغفله دی یا فاحش الغلط دی نو د د روایت دا بیا صالح د اعتبار د پاره نه دی او دویم رجحان چې د متعلق ته د روایت سره لکه یو معین حدیث کې د یو راوی خطا راشي اگر کراوی ثقه یا صدوق وي خو دا موږ له راجحه څرګنده شوه چې ده مخالفت د ثقاتو کړی نو خطا یې واقع شوې لکه په منکر او شاذ کې ذکر شول نو دا بیا د قبیلې د شاذ او د منکر نه دی نو د دا روایت بیا قابل قبول نه دی صالح للاعتبار نه دی نو دا لومبنه قاعده شو په دې باندې پوه شو دویمه قاعده دا ذکر کړې د اهل علم په دې باب کې چې خطا عامه ده برابره خبره ده که دا په اسناد کې راغلي وي او که په متن کې راغلي وي کله چې دا خبره یقیني شوه چې خطا راغلي په سند کې یا په متن کې یا نو دا بیا صالح د اعتبار د پاره نه دغه روایت به منکر وي دغه سند به منکر وي نو حاصل او ملخص دا شو چې هر اغراوی چې د هغه باره کې دا ثابته شوه چې دی کذاب نه دی، متهم بالکذب نه دی، دا روایت یې منکر نه دی، د ده نه پکې خطا نه ده واقع شوې چې خطا یې راجحه وي، نو په ده باندې اعتبار صحیح دی. په روایتونو کې به مثال څه وي، په کوم روایت باندې اعتبار صحیح دی، لکه منقطع شو، دویم نمبر مرسل شو دریم معزل شو د معزل تعریف مو چې پر لپسې دوه راویان په منځ د سند کې حذف شوي خو په معزل کې اهل علم دا شرط ذکر کړی دی چې په دې شرط باندې چې دا سقط به په طبقه د صغار تابعین کې راغلی وي یا د کبار اتباع التابعین کې یا کچرته په دې سقط کې اوګدواله راغی او یا دا سقط په طبقات متأخره او د اسناد کې راغلي نو بیا د اعتبار نشته صالح د اعتبار د پاره نه دی دا کوم روایت معزل نو درې معزل شو خو پاره کې دغه تفصیل دی او سلورم حدیث مدلس شو خو مدلس نه مراد هغه حدیث چې مدلس پاره کې عنعنه کړی وي او یا تدلیس کړه وی خو د تدلیس دا رجوع متهم یا متروک لنی شوی چې په منځ کې داسې راوی نه حذف کړه چې هغه د متهم وی یا متروک کې پته ولګی دا چې د مدلس داسې راوی حذف کړه دی چې هغه متهم بالکذب دی یا متروک دی یا کذاب دی نو دیم بیا صالح د اعتبار د پاره نه دی دارنګه مرسل په ارسال خفي سره په کوم روایت کې چې ارسال خفي شوی لکه مخکې فرق د تدلیس او د ارسال خفي ذکر شوی نو دا صالح دی د اعتبار د پاره او کوم روایت باندې اعتبار نه دی صحیح یو پاغي کې د معلق خو ترکمه پورې چې داغي اسناد تعالی معلوم ني اسناد چې درکه مینی معلوم نو دا په منځلي د دې چې د حدیث اصل اړوشتنه که اسناد در معلوم شونه دا غینه پس به په حکم لګی چې دا په کومه مرتبه کې ده دا حدیث صحیح ده سندي او کنا دا حدیث منقطع دی دا مرسل لسه شه دی د د حکم به ال سرګندېږي چې اسناد سرګند کیه دارنګ حدیث مقلوب شو چې د صالح للاعتبار نه دی دارنګ مدرج شاز منکر شو دارنګ هغه معل شو چې تعین د خطا پکې راغلی چې فلانه راوی په دې کې خطا شوه دی نو کوم روایت باندې چې د خطا حکم ولګول شو او خطا پکې راجح شو نو دا صالح د احتجاج د پاره نه دی او بیا اهل علم د حدیث ضعیف د تقویت د پاره په دې جابر کې سلور شرطونه لګولې دي دا کم روایت چه دده لپاره ته متابع او شاهد ذکر کړې نو دی له څه وایي روایت مجبوره ورله وایي دده جبیره او پټۍ په لګولې شوې ده او دا کم چه متابع او شاهد وی غیله څه وایي جابر نو په دې جابر کې اهل علم سلور شرطونه لګولي یو دا چې دا جا ان یکون الجابر مثل المجبور دا جابر به د دې مجبور په شانتی وي یعنی د دنه په مرتبه کې پور دغه وي دا جابر به په مثل د مجبور وي من جهه من يضاف الیه د هغه جهت نه چې چاله اضافت کې دی شي یعنی دا کم حدیث ضعیف چې داغه تقویه د پاره ته دا جابر وروړي کده مرفوع حدیث وي نو دا جابر به مرفوع حدیث وي برابر خبره ده که دا رفع صراحتا وي او که حکما وي ځکه چې د دواړو نسبت نفس قائل یا نفس فاعل له شي د مرفوع نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکېږي نو جابر به مرفوع دا بني چې موقوف دی ورل راړو د دې وجنه اهل علم ذکر کړی دی د حدیث تقوی د ضعیف حدیث تقویت نو موافقت د ظاهر القرآن سره نه راځي ضعیف حدیث دی او ته د دې تقویت د دې وجې نه راغلی دی چې د قرآن د ظاهر سره موافق دی دا د اهل علم او محدثینو منهج او طریقه نه ده دارنګ په موقوفاتو د صحابه باندې مرفوع له تقویت نه ملاویږي ځکه نسبت قائل لنه صحیح کیږي د مرفوع نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لده د موقوف نسبت چاله ده صحابي لده او ظاهر القرآن نسبت الله رب العالمین لده عمل ځان له خبره چې عمل به پکېږي کنه به کېږي خبره په نسبت کې ده چې نسبت قائل لو کې دارنګ اهل علم ذکر کړی دي چې یو حدیث باندې د امت عمل له اهل علم په عمل کړي فتوی په ور کړی ده چې مخکې د دین تعبیر شو چې تلقی بالقبول ورله حاصل وي نو په دې باندې حدیث صحت ناراضي لکه مخکې اجمالا موږ ذکر کړی وو دا نه په هغه روایت باندې چې مجتهد په هغه باندې استدلال کړي دا به نه وي چې دا ضعیف حدیث د دې وجنه ول تقویت ملاو دی چې فلانی مجتهد په دې باندې استدلال کړي دا هم د فقهي کتابونو کې تاسو لکه مخې لراشي حدیث وي اگر چې ضعیف دی خو یو مجتهد په استدلال کړي نو داغه د استدلال د وجنه ورله تقویت ملاو دی تقویت ورله د استدلال د وجنه نه ملاويږي دارنګه د مطابقة الواقع د وجې نه هم حدیث له تقویت نه ملاویږي یره وایي حدیث ضعیف دی خو د واقع او نفس الامر سره مطابق دی نو تقویت ورله ملاو دی دا ټول د منهج د محدثینو خلاف خبرې دي دا د کم قاعدې لاندې راغل چې دا جابر به مثل المجبور وي من جهه من يضاف الیه چې چاله نسبت کیږي چې مجبور حدیث مرفوع دی نو جابر به مرفوع وي دویم شرط ورله دا ذکر کوي د جابر د پاره چې دا جابر به مثل المجبور وي او اعلى منه في القوه یا دا غنه به په قوت کې اعلى وي مثلا په دې مجبور روایت کې یو راوی راغلی سیء الحفظ نو په دې کې بم په جابر کې بم سیء الحفظ راغلی دا بنی چې دا غنه د په مرتبه کې لاندې وي فاحش الغلط راغلی وي كثير الغلط راغلی وي دا سي بني دریم دا ده چې دا جابر به مغایر وي د مجبور فی محل الضعف خشیت مردهما الى علت واحده چې د دې جابر مغایرت به د مجبور سره په محل د ضعف کې د دې یری د وجه نه چې اسنه مرد د دې دواړو یو علت دی مثال به څنګه یې لکه مجبور حدیث منقطع دی نو جابر چې دې ورله راوړو په هغه کې به انقطاع په دغه موضع الانقطاع فی المجور کې ني کوم ځای کې چې انقطاع په دې مجبور روایت کې راغلي یو راوی تنه حذف شوی د بل نه سماع نه د ثابت نو جابر روایت چې دراړو پاغي کې بعینه په دغه ځای کې اوم انقطاع راغلي وي د دې دواړو علت خو بیا یو شو لکه یو شاګرد د استاد نه سماع نه د ثابت په مجبور کې انقطاع راغلی نو جابر چې د ورلراړو پاغه کې هم په دغه ځای کې انقطاع راغلی کم ځای کې انقطاع چې په مجبور کې و نو دا خو د دواړو علت یو شو نو دا دریم شرط دی په جابر کې چې تعبیر تن اهل علم څنګه کوي ان يكون الجابر مغايرا المجبور في محل الضعف چې دا جابر به مغایر وي د مجبور په هغه محل د ضعف کې ضعف براغلی وي خو په بل ځای کې په هغه موقع او په هغه ځای کې به ضعف نه راغلی کم چې په مجبور کې دی او سلورم دا چې دا جابر به مطابق وي د مجبور په معنا کې که په لفظ کې مطابقت نه نو په معنا کې به د دواړو مطابقت وي دا نه چې په لفظ او معنا کې مطابقت نشته اسی یو حدیث راواله چې دا د فلانی د پاره جابر وګرځیدو نو دا سلور شرطونه